او داغي دو پنزوستم آیات باون سورت ختمی کی حازا بلاغ للناس ولینظرو بهی او درین تعلیم د توحید کوي وليعلموا انما هو اله واحد چې خلق پوشي د پاره د دې چې دوی پوشي چې حقدار د بندګۍ یو دی انما هو اله واحد او سلورم خبره ولی الذکر اولو الالباب آیات کی تسرید پدی خبره بنی چې موضوع د قرآن توحید دی ولیعلمو انما هو اله واحد ځان نو شپرک نه جوړای خاپیرک د پاره د دې چې دوی پوشي چې یقینا حقدار د بندګۍ یو دی هذه الآية صراحة تصريح په دې ځای کې عن الله واسمائه وصفاته وافعاله دیته ویلې کیږي توحید علمی خبری یا دعوت ته چې د الله بندگی کوو د بل چا مکوا دیته ویلې کیږي توحید ارادی طلبی یا اوامر نواهی دي دیته ویلې کیږي حقوق د توحید مکملات علمي خبري، ارادي طلبي، وحقوقه مکملات وجزائه بشارت نه منونکو لپاره زجر او تخویف ځکه وی وفي شان الشرک واهله وجزائهم مدارج السالکین دا خ کتاب دی د حافظ ابن قیم صفحه 450 جلد 3 قران چې وګوري صفات الله به ذکر کوي توحید علمی خبري دعوت په ورکی او عبودو ارادی طلبی اوامر نواهی مکملات ته توحید چاو من بشارت چاو نه من تخویف موضوع د قران توحید د دې لپاره قران کریم کې سوره انعام او داغي یو سل شپږم اتبع دا دلیل وحیی دی علامه لوسی معنا کوي دم علامه انت عليه نو ته پښتو کې وکا تابعدار وسان داغي چوحي کې دي شتا تا دعا غبخي الله تعبدو الا الله چې بندگی مکوئ سوا د الله نه دبل چا فرا ترکیب کوي چې فصلت آیاته بی الله تعبدو الا الله مقاتل وی چې المراد بالعبادت التوحید ابن جوزی زاد المسیر زاد المسیر خود تفسیر دی ها ټیک دا مطالعه آسانه ده راجح مرجوح نه دي کړی خو توجیهات را نقل کړي دغه سورته هود د رالېږلو د قرآن کریم نه هغه دا دی چې وان لا اله الا هو او څلورم ما تاسو ته د سوره ابراهیم آیات پیش کو او د حافظ ابن قیم د مدارج السالکین چې قران کریم کې ګوري اسماء د الله به ذکرې دعوت به ذکرې حقوق مکملات به ذکری چاو منا دا غو دو پارا زیره چاو نمنا دا غو دو پارا نکل ملا علی قاری شرد فقه اکبر کی لکی فالقرآن كله في التوحيد وحقوق أهله وصنائهم وفي شان ذم الشرك وعقوق أهله وجزائهم عباراتنا شتى ومرامنا واحد خا قران کریم چې ګوري توحید حقوق د توحید عبادت چاو من داغو سنا چاو من داغو زم د دیو جنا مولا علی قاری مرقات کی لکی جلد 168 کی چې ان القرآن ما انزل الا لتقریر التوحید ها قران کریم چې الله را لېږلې دې د پاره د اثبات د توحید را لېږلې دې نو موضوع د قران توحید تعریف یو شو کتاب اصولین او هغه مون ذکر کو خپل مرجان یو رازو فائدہ د قران شریف تعريف وشو موضوع وشو فائده وشو نو شیخ مرجان کی لکی معرفت صحیح اسلام دے که صحیح اسلام تزدکای نو قرآن بزدکی تخا چې دا صحیح اسلام تا زده کو فیده یې څه ده چې مرتب دې په فوز د دارینو فوز کامیابی د دارینو د دنیا او د آخرت خو په تقدیر د عمل سره کچریته په عملو ما ځکه وی چې دا یو متن متین دی محور زمونږ د درس دی پښتو دا خدای ورته ویلي چې چا سره به خبرې نه کوي چغه ژوند دیو نو هغه به وی او دا به وی کله کله ملګرو ته چې مرجان زکوي تا چوک تلاړ شي مینګوري ته فائده د قرآن شریف معرفت د صحیح اسلام دی چې مرتب دی په فوز د دارینو په تقدیر د عمل سره دیزه کې مونږه د غایی په ځای باندې د غرض په ځای باندې فائدہ ذکر کړ دا چې غرض د غرض د پاره هر هغه څوک کار کوي چې هغه محتاجي الله الصمد الله بی حاجت دی بی نیاز دی اصولیین دا مسله ذکر کئی علم العقائد ذکر کئی چه افعال دا باری تعالی معلل بالغایات ندی مثلا زه درس کوم نو زما د درس مقصد دا دی چې الله پاک قران را نه ير نکی که قبول کی الله دی قبول کی چاته فیده ورسی طالب العلم هم محتاج وین که هم محتاج هم استاذ هم شاگر نو افعال د باری کلام معلل بالعلت ندی بالغرض ندی د غرض د پر هر هغه څوک یو کار کوي چې محتاج زمونږ عقیده ده چې یره قبر را روان دی قیامت را روان دی غي د فرص په کار دی نو موږ فائدہ ذکر کړه فائدہ چې مخلوقات تراجی ده دا ما په دې ټکی پوری ذکر کړ چې فائدہ د قران شریف ها عام کتابونو کې مونږ غرض ویو لیکن قران کریم کې مرجان عنوان پیش کړی دی تعریف موضوع فائدہ د تعلم د قران شرافت د قران کریم د حکمت د نزول ویلې کیږي دا د قران نه په خپل معلوم دی یو سړی دا خبره تا ته پیش کړه چې لکه نور رڼا کوي تو امت دلیل علی ذلک لکه وګوره ورته کنه که دلیل دی پکاری نو زو د دې نورنا رو مخلرا مکه مارا نور تو ګورا مت دلیل علی ذلک دا لایت ته رڼا کوي دلیل څه دی وګوره ورته راختل د نور کته دلیل غواړي دلیل در لره مناسبي نو د نور نه مخ راخه په دغه شکل یو سړی دی د قران کریم شرافت نو د نور نو زیات دی خابه ده دی او قران کریم کې د دې شرافت چې ذکر کړي نزول د حکمت په قران کریم چې ورته ویل کېږي نو مرجان یو ذکر کړی دی موږ به لګو چې غوړي تفصیل وکړو و به ذکر کو یو قران کریم سبب د خیر کثیر دی سوره بقره کې وی یؤتی الحکمت من یشاء په هدا قران دو سو انتر کی مفردات په امام راغب په دې کلام کړي دي مفسرینو ابن جوزی یو لس قول په دې حکمت کې پیش کړی دي لیکن کداغه یو لس وړا قوال موږ وګورو نو عبارت شتا والمرام واحدون چې داغي مقصد فهم په قران کریم کې په د قران داخل تفسیر دی وی ناسخ منسوخ نبوت فهم د قران علم فقه اصابه ورع فی دین الله خشیت الله عقل فی الدین فهم یولسم علم او عمل حکیم هغه سړی ته ویل کیږي چې اوم په قران پوهی او اوم په عمل کوي ښه مقصد په د قران چې دا نو دا خیر کثیر دی کله چې قران لوستې شي ما تاسو ته ویلي و بل ورځي شیخ الاسلام و چې فاتحه دې د قران نه وستنو تا پکې پرې خوسو وګ ورته کیدا سماع للفهم خاموش قرآن کم ځای کې لوستی کېږي غوږ به دې ورته وي ټوس ټوس به نه کوې دا دواړه سببین د رحمت د الله دي ښه او دغه وجه ده چې په فقهاو کې امام ابو حنیفه رحمه الله عوام حکم لکی چې قران حدیث ګوري وی چې کله امام پسې نو بیا غوږ کېدا او خاموش شخه او قرات فاتحی خلف الامام ځان له مسله دا اختلاف دائمو دې پکې هغه چې یاره ته ما خو لا یو پاڼه دوه نی ویلې هغه بل ورته وی چې قاری صاحب دا خلک کوی نه خو پیسو د پاره خبره ده چا سووی نو بل پیری وی چې یاره مال لس راوړی ښه او سلورما سبب د فرح حقیقی سوره یونس او داغي ات پنځوستم آیات 58 یا او په رحمت د هغه خاص په قرآن دی دوی خوشحاله شي سرور صفات الله د قرآن ذکر کړمخ کی موعظه شفا هدن رحمت موعظتن د بدو اخلاقو بدی منکی شفا علاج د مرزونو شرک نفاق وغیره تخلیه شوا ځان خسته کا هدن خسته عقاید خی اعمال خی رحمتن سبب د نرموالی د زړه دو تخلی او دو تحلی موعظتم من ربکم بدن ایمن کی شفاء علاج بدیو کی هدن دنیا کی خیستا عقیدی او عمل رحمت سبب د نرموالی نقل بفضل الله وای خاص په فضل د الله او پر رحمت داغه خاص په قران دی دوی خوشاله شي فليفرحو شیخ تشاپور رحمه الله وی چې زه پندې کتلې او ما فراغت نورستو تلې وی هغه وخت کې دا دستور نه و چې د درس وخت مقرر و نه شیخ کارونه ډیرو بدعو سره مناظره وا تقریر و ما الی ذلک نو چې کله به شیخ رحمه الله راغی اعلان بو شو چې درس ته مونږ به تیارو دغه سي دی الله وسوم کی نو ویله ما سوتن نورستو اعلان شو چې درس ته قران کریم بکیږي نو دی زله چې شیخ راغې فبذالک فلیفرحو په یو جمله کې دوه پیغانی راغلي دي نو د رضی قول پیش کو یو تکرار دفاع دی بل ما بعد دفاع عمل په ما قبل کې نشي کوله نو شیخ وی دا په اصل کې دو جملې دي بذالک فلیفرحو فلیفرحو بذالک رضی دا ترکیب یو نه عامل حذف د بل نه معمول هو خیر مما یجمعون قران ډیر غره دی هو خیر الله پنيز هو خیر د غټو هر څه غټي ښا مما دارین چې جمع کوي هو خير مما يجمعون وړي دوري لبا زتلم اکثر لسیول سری او کبار علماء کرام بو پکیتا لویا دورا منگو کرد رمضان شیخ د شاپور د دې امون جمع غفیر دا کبار علما زمو پور ماما او من شیخ رحمه الله په خپل خاص مهمان خانه کې ډیرو کو مخوزا نو شیخ رحمه الله وی چې دی پنځل سورزو کې د چا دکان داسې ګرمي ها په دغه کال د رستم شیخ هم سورزو لراغلی و لیک به کو شیخ د شاپور قران به لیکو او دا کبار علماء کرام د شیخ رحمه الله سره په محاذات کې ناس تو دیوال تا رحمت قرآن قل بفضل الله قرآن رحمت اهل القرآن اتمنان کلی چې پروا دي نه نه په دنیا نه په دنیا دارو فرحه اصل کې صفت ده د زړه قران فرح ذکر کړه که ځان خوشاله نو راشه قران زده کا فبذلک فلیفرحوا قران ته غوږ کیدا ښا پنځم قران حکیم سره الفت او محبت راځي الله حق او لمؤلف ګندونی راويستا بایچارا د اسلام شیوه دا ایوم ډیره پکار دا سوک زما آواز او رازی تی چی گاونډي د گاونډي خیالو ساتي امیر د غریب خیالو ساتي ما ترغیب ورکړم چیرې ما خلای ځکه دکانداری نه د شوی دکانداران دې کوشش کوي ټیکسی والا دې کوشش کوي چې غبن فاحش دې نه کوي علالول دې نه کوي دا حالت په هر چا راځي زیاته د الله د مخلوق سره نه دی پکار نو پکار دا ده چې یو بل سره سړی ایثار وکړي ښا جوار دي در سره یو سټه پکې غریب لور کا عاجز لور کا کرایا را پرون نبل پرون یو کس راغی یره ما ته خو فضلی حدی تور کاکا خپل وی ما پس کرایه ویوړه وای نه واستا ترغیب ما ور کړو ان شاء الله الله پاک ته زما هم پکې ثواب ګرځي خو پرون می هغه ته وی چې سړیا تا به سکرایا معاف کړی چې دا غزړ دی خوشاله کو دغه ستا سټول ایثار وکي ستاسو پلار نیکه دې کرایه دارانو ته نه ناست یو میاشت عفوه وکړئ یاره دکانداري دې نه ده شوې ته هم انکار مه کوه ته ویسه صاحب دا خپل شی واخله لیکن ته واخله قبضه کا به ولا ورکا چې دا زما د طرف نه تا ته هدیه شو ځان لپاره د رمضان پیکج وکړه مشکل په دې ملک کې دا دی چې اسلام نه انفراداً شته او نه اجتماعاً شته. اجتماعاً افسران ځان مړی. انفراداً که چاته وای مړی مونږ راغستی د څه بخرو ته لګي سارو که به وګوره کنه چې ستا کو کې سدي اسلام فالف بین قلوبکم انګریزي کتاب لیکلی دی او په هغې کې دا لیکلي دي چې ړومبی تپړ چې موږ مسلمانانو راکړی دی نو هغه پای راکړی دی علماو ته زه ووایم چې یو بل سره ډېر الفت مینه محبت اقدارو خیال ساتل دا مشر دا کشر یو بل سره روز کی خامخا میل میلاپو په خند پیشانه سره یو بل سره ته لګا ناستا فالف بین قلوبکم قول مؤلف مرکبون نه دی ویلی ها واعتصموا بحبل الله قران دی ښا او دی آیات کې الله پاک دو فیدی د قران ذکر کړی د دنیا یوم ذکر کړه دشمنی در لا ختم کړه جنگ معاصی ختم کړه د شپږو شلو کالو جنگ روانو اخروی فیدا وکنتم علا شفا قفرت من النار فانقذکم منها په ډوغل د اور وې په غاړه د ډوغل د اور نو الله بچ کړې په سبب د اسلام خاک او شپږم دا سبب د نزول د برکات الهیه دی نږدې یو مثال به موږ راوړو تایید سورته مائده او دا شپږ شپې ته میات قرآن باندی عمل کړی وی نو لأکلو من فوقهم خامخا خوړلې به دوی من فوقهم لپاس خپل بادشاہ په الله هم مقرر کړو من فوقهم عمر بو رضی الله عنه بوډای یتیم لبای اور بلو من لاکلو من فوقهم سوکړه نو عمر رضی الله عنه عام الرمادا رماد په دې یو ملګری کتاب هم لیکلی دی نو عمر رضی الله عنه وا درستخان عام مندي ډوړې خړله او د هغې مقصد هم دا و چې رعیت دا خیال ونه کړي چې یاره عمر ځان له بل څه خوري رضی الله عنه لاکلوا من فوقهم او من تحت ارجلهم رعیت کوم مخالف نو خان نو قران کریم منی چې یو سړی عمل کوي نو لاکلوا من فوقهم باران د رحمت په وریږي ومن تحت ارجلهم میوي وي پته ولګیده چې په قرآن یو سړی عمل کوي نو وسعت د رزق به پی راځي ښه سوره اعراف تاسو وګورئ او دا غي شپږ نوي آیات 96 ولو ان اهل القرى امنوا واتقوا ابن جوزی هم دا لیکلی دی ښا چې په قران می عمل کو تقوا دی راغله عمل دی راغې نو برکات براشي او اخیری وم به ذکر کو تبارك وتعالى أنه قال من شغله قراءة كتابي عن مسألتي أعطيته أفصل ما أعطي السائلين یا اعطیته الشاکرین مشکات صفحه 183 یو سړی دی په قران مشغول دی دعاګانې نشي کولی نو الله وی د ټولو سایلینو نه به ته زه دله غوره ورکوم او د هغې مثال سړی دی مقرر که په یو تقریب کې چې ته مټایي تقسیموه ختم شو نه هغه له ایښي دا به تاج په ورځ د قیامت په سر شي. مور او پلار دې خوشاله شي چې بچي علم دین ته وقف کړي دي چې یاره زما خاتمه به الله په ایمان کوي ځکه تاج الله جهنمی ته نه پسر کوي زوءه احسن من زوء الشمس رنا به درنا درنا درنا ډیری فی بیوت الدنیا خیال دا راتو چې نور پاسمان کې ورنای د دنیا کې نه نه ستا کمره کې نور راو خو لو روس نه چې راځي روس شوی ښه سپینګیری دی ښه اخلاقی نه ښه چین ناراضي اسوره خلک چې په پریشانای کې د خپل بچی لیدلی هم نه دي الله دې محفوظ وساتي ظاهری باطینی ځینې خراشي بيدی نه لیکن اکثر لاړ شي نو الته ور پوری خورلنه هم خلی هیڅ زده نه کیخه زما عرض دا نه دی چې دا مو وای او وای خو لیکن دا خبره چې یو سړی علم تسبق ګوري نو دا سبب د کفر د مدارسو مرتبه هم په تشویق یونیورسټیانی دی پکې پیش دی پکې کیږي نو پاتې پکې څه شو ابای دادا بچه ولیدو نو اول بی سوالدا ہوتا جی یوم القیامه شریعت تپارا علم د قرآن او د سنت تپارا پرتیږي با خا خلق وی اتلس زره قامه نو فما ظنکم بالذی عمل بهذا څه خیال دې تاسو په هغه لري چې عمل په قران کې څنګه نصیب کی